بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د سیرت د درس په سلسله کې موږ تاسو دا خبره ترې کړې و چې د سیرت له شروع نه مخکې به یوارې د جاهلیت د زمانې په اړه یو عمومي تصور یو عمومي وضعیت معلومول دا ضروري وي او ترڅو پورې چې چا د جاهلیت زمانه او د جاهلیت د زمانې له بدیو نه ځان نه وي آګاه کړی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ نه وروسته چې کوم تحول په انسانیت کې راغلی دغه درک کولی نشي نو د دې لپاره چې قران کوم انقلاب او تحول په نړۍ کې راوسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانیت کې څنګه تحول راوسته څنګه انقلاب راوسته څنګه یو ترقی ورکې راوستله چې دا سم درک کړی شي وپیژندل شي باید د دې تحول نه مخکنی حالت یو انسان وپیژني چې هغې زمانې ته د جاهلیت زمانه ورته وایي او د دې لپاره چې د جاهلیت د زمانې په باره کې خبره د یو مشخص کتاب نه کړې وي نو ما ته تر ټولو مناسب کتاب د مولانا ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه کتاب نړیوال کتاب دی ټوله نړۍ کې مشهور کتاب دی په نامه د ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین نړۍ د مسلمانانو په تاوان باندې څه له لاسه ورکړه هغه داسې غني او حقیقت هم همداسې ده چې د نړۍ به هغه وخت کې ودان او پر امن او پر استقرار او د پرمختګ په حالت کې پاتې کیږي چې دا د الله په منهج وچلیږي او د الله منهج هغه اسلام دی نو که اسلام حاکم وي او د مسلمانانو په ژوند کې متمثل وي تطبیق وي پکې د نړۍ به د پرمختګ په لار راځي د تیارو نه به د راوتلو په لار باندې وي او اطمینان به وي انسانان به د تمدن خواته را روان وي خو چې کله د الله له منهج نه انسانان لری کیږي معنا دا چې اسلام نه لری کیږي او د دې په نتیجه کې اسلام بیا د خلکو له ژوند نه وځي اسلام بیا د خلکو له ژوند نه وځي نو د انسانیت په مجموع کې د ویلوې خسارې سره مخ کیږي ځکه دلته داسې شي بیا لکه دا ټول عالم چې به استاد شي د دې ټول عالم لپاره رب العالمین استاد څوک ټاکلی وو اخرینی استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نهج طریقه دین چې کم پاتې ده کم قانون او شریعت پرېخه ده هغه اسلام ده دغه اسلام که حاکم و او تطبیق و نو د نړۍ به د ودانۍ په لوري باندې ځي د پرمختګ په لوري باندې د مانوي او مادي سعادت په لوري باندې بځي خو چې کله دا د انسانانو له ژوند راوځي دا نړۍ ټوله بې استاده کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بشخصه من حيث شخص موجود نه دی کنه هغه اوس چې موجود دی من حيث منهج موجود دی من حيث شخص موجود نه دی وفات شوی دی من حيث منهج من حيث التشريع من حيث قانون او شريعت او نظام من حيث اخلاق او عقيده هم موجود ده او د قیامت تر ورځې پورې کله د قیامت ورځې نه مخکې د الله تر کوم وخت پورې اراده شي تر هغه پورې به دا قائم وي نو دای استاد دی د نړۍ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج دا د نړۍ د پاره دی اخرینی پیغام رسول دی استاد هم دا ده دی رهبر د رهنمای ده چې کله انسان په خپل استاد پسې خپل رهنما پسې رهبر پسې یو لارښودون کې پسې روان وي هغه په لار باندې سمځي خو چې کله لارښودون کې ته ورک شي ګډوډي شروع شي دا ګډوډي بیا کله د جنگونو په شکل کې راوځي کله د اخلاقی تنزل په شکل کې راوځي کله د داسې فساد په شکل کې راوځي چې په یو یو هفته او یو یو میاشت او یو یو کال کې په لسګونو میلیونه انسانان ووژل شي لکه د اروپایانو د جنگونه چې اول نړیوال جنگ دویم نړیوال جنگ تر 50 میلیونو زیات انسانان په یو جنگ کې وژل شي دي د دریو څلورو کلو 50 کلو جنگ تر 50 میلیونو زیات انسانان دا وجل شوی ځکه تاسو ته هغه احصائیه درته راواړوم چې د شهید عبدالعظام رحمت الله علیه یو کتاب دی دغه نوټونه دي هغه راجمع کړل ما سره دلته په کمپیوټر کې شته ده که اوس درته راړوم نو لږ وخت ډیر ونیسي هغه د اول نړیوال جنگ خسارې پکې راجمع کړي چې څونه میلیونه انسانان پکې وژل شول څو میلیونه انسانان پکې ګډ او شل شول څو میلیونه انسانان پکې بې وطن شول او څو میلیونه کورونه د پکې وران شول په یو یو ورځ باندې په یو یو ورځ باندې په یو یو شپه باندې په لسګونو زره انسانان وژل شوي دا ټول وجه دا و چې دا نړۍ من حیث مجموع دی یو رهنما نه به برخه شوې ده هغه رهنما د اسلام کله چې اسلام نافذ وي اسلام د انسانانو په ژوند کې او خصوصا د مسلمانانو په ژوند کې وي نو خلک به د الٰه خواته را نږدې کیږي خلک به د خیر او د سعادت خواته را نږدې کیږي خو چې کله له دینه لرې کیږي نو خلک بیا په مجموع کې تاوان کوي مسلمانان خو به تاوان کوي کوي دا نور انسانان هم تاوان کوي ولی تاسو مسلمانان چې کلم په حقيقي معنا یو ځای ته ورغلي غزا یې ودان کړی دی یو مشهوره پیښه شوې و په اندلس کې کله چې مسلمانان اندلس ونی اندلس ودان کړ هلته دوی خپل حاکمیت او خپل حکومت او نظام جوړ خپل فرهنګ او تمدن او اسلامي علوم صنعت پرمختګ دا ورکه راغله بیا مسلمانانو د فرانسې خواته لشکرکشي وکوله د اندلس نه د اوسنۍ اسپانیا نه د فرانسې خواته مسلمانان روان شو د فرانسویانو سره د دوی د فرانسې په حدود کې یو لوی جګړه وشو په دې جګړه کې لس زره مسلمانان شهیدان شول وژل شو او مسلمانانو ماتې وخوړله بیرته راوګرځېدل د اندلس خواته یو فرانسوي فیلسوف هغه ډیر کلونه ورسته ډیر پیړۍ ورسته د دې افسوس کړی وايي چې کاشکې موږ فرانسویان په هغه جګړه کې نه وای کامیاب شوي کاشکې موږ ماتې خوړلې وای که موږ ماتې خوړلې وای دلته به مسلمانان راغلي وو او دوی به د موږ وطن د سره ته ودان کړی و لکه د اندلس چې ودان موږ فرانسویان لا په تیارو کې پاتې یو چې دوی ډارک ایجز یا د تیارو عصر بولی د اسلام د فتوحاتو زمانه دوی د خپل ځان په هغه کومه زمانه کې چې دوی په خپل اوسېده هغه ته دوی د ځان لپاره ډارک ایج ورته یعنی د تیارو زمانه دوی کاش کې موږ د مسلمانانو په مقابل کې ماته خوړلې وای ځکه د یوې ورځې به تاوان و د ټول عمر به تمدن راغلی و دلته د ټول عمر به پرمختګ راغلی و د ټول عمر به دلته علم راغلی او صنعت به راغلی و وی اندلسیانو د مسلمانانو په مقابل کې ماتې وخوړه یو ورځ د ټول عمر لپاره وطن ودان شو منګه یو ورځ بریالي شو د ټول عمر لپاره وطن وران پات شو کندر پات شو هغه فرانسوي فیلسوف هغه په دې پیدا چې د اسلام لزان سره ورانه نه وروړي او چاته دی ودانه وروړي دی علم وروړي تمدن وروړي اخلاق وروړي انسانيت وروړي عالي معیارونه وروړي او پرمختګ وروړي عاطفه او شعور همدردي وروړي احسان وروړي احسان خلق دی الله طرف ته را نږدې کوي دی خیر طرف ته راکوي دا وروړي او د دې نه موږ د غیوي ورځي د بریا په نتیجه کې موږ محروم شو نو ابو الحسن علي ندوي رحمت الله عليه دا مشهور کتاب دی په نامه د ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين دی د خپل کتاب په اوله برخه کې د العصر الجاهلي په نامه باندې یو فصل لري تقریبا شپږ صفحې دا یو بحث روان دی جاهلي عصر په دې جاهلي عصر کې بیا دی د نړۍ په دینونو او تمدنونو باندې په هغه زمانه کې چې اسلام راته دی یو تفسیر ور باندې کړی په مسیحیت باندې تفسیر کړی ده په يهودیت باندې تفسیر کړی ده فارسیت یا د فارسیانو په دینونو په تمدن باندې تفسیر کړی ده د چینایانو په دین او په تمدن باندې یا په دینونو په تمدن باندې تفسیر کړی ده انس د یونان په فلسفه باندې او د یونان په عقاید او تصورات باندې په دې باندې تفسیر کړی ده د هند په تمدن باندې د هند په بوتانو بوتکدو باندې د هند په ادیانو باندې په دې باندې تبصره کړې ده او د جاهلیت هغه ابعاد او اړخونه چې په هغه زمانه کې کم دي دا یې راوستلې دي او د مثالونو په شکل کې ښودلې دي چې هلته په هغه وخت کې نړۍ په هندوستان کې په دغه ډول جاهلیت کې اوسېده په یونان کې په دغه ډول جاهلیت کې اوسېده اروپا کې په روم کې په دغه ډول جاهلیت کې اوسېده په فارس کې په اوسنی ایران کې په دغه ډول جاهلیت کې اوسېده په عربو کې او د عربو په جزیره کې او په شاوخوا سیمه کې عرب په دغه ډول جاهلیت کې اوسېدل ځکه جاهلیت خو یو عمومي لفظ دی خو د دغه عمومي لفظ هغه مصداقونه او مثالونه یې هغه عملی تطبیقات یې د یو نه د یوې سیمې نه تر بل ځای پورې فرق درلوده په یو ځای کې په یو شکل کې یو ځای کې په بل شکل کې نو د په دې ټولو جاهلیتونو باندې تبصره کړې ده او که څوک غواړي چې د سیرت په خوند باندې پوه شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک بعثت نه ورسته چې په انسانانو کې کوم انتقال راغلی ده د یوې مرحلې نه د یوې دینی اخلاقی تمدنی اجتماعي مرحلې نه یوې بل دینی اخلاقی معنوي تمدنی سیاسی مرحلې ته چې د انسانیت انتقال راغلی ده د نشي درک کولای مترڅو یې چې دا مقدمه نه لوستلی یې دغه ډول یو مقدمه نه لوستلی چې د شپېتو بیا صفحو کې لیکل شوې ده د د جاهلیت مختلف مظاهر د مختلفو دینونو په شکل کې د الته د خودلې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې په نړۍ کې مسیحیت د آخري دین په حیث باندې د الله له لوري لېږل شوی مسیحیت د آخري دین په حیث باندې را لېږل شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام ترمنځ په دې منځ کې بیا بل پیغمبر دا نه وراغله مسیحیت دا له يهودیت نه یو جلا دین نه دی موږ به داس تصور کوو یا داس فکر کوو چې مسیحیت چې راغلی نو يهودیت به ټول منسوخ شوی د مسیحیت پر اتګ باندې تورات منسوخ شوی نه دی بلکې د مسیحیت پر اتګ د يهودیت دین د مسیحیت یو برخه ګرځیدلی په مسیحیت کې د عیسی علی السلام په وینا او په اقوالو کې نصایح مواعظ اخلاقی لارښوونې دا ورکه ډیر دي د شریعت په لحاظ او د قانون په حیث باندې د شریعت په حیث او د قانون په حیث عیسی علی السلام باندې نوې شریعت نازل شوی نه دی امغه د موسی علی السلام په شریعت باندې دوی مکلف شوی دي ځینې شیان ورکه د ضرورت په بنیاد باندې چې کم ضرورت د انسانانو پېښ شوی ده الله تعالی د دوی ضرورتونو ته کتلې دي مغه ډول ځینې شیان ورکه ورته اضافه کړی یا کم کړی دي خو په مجموع کې تشریح د يهودیت وو او دا اوسنۍ انجیل چې هم ګوري نو دې ته دوه نوم ورته یا د دوه په د دوه برخو په نومونو یادې یو ته عهد قدیم وای او یو ته عهد جدید وای عهد قدیم د دوی امغه زبور او تورات دی او عهد جدید بیا د عیسی علی السلام د زمانه نه ورسته چې د عیسی علی السلام ځینې اقوال دوی ورکه غني که څه هم چې به سند دي به روایت دي په متصل سند باندې څه چې به یو ډول سند هم نشته ده او بیا د عیسی علی السلام د زمانه نه ورسته نور خلق د مسیحیت د دین معلوم او نامعلوم خلق راغلي دي او په دین کې بیا خبرې کړې دي او هغه بیا انجیل ګڼلای شوی دی انجیل سند نه لري لکه قران موږ ته متواتر سند باندې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موږ ته په سند باندې راغلي دي او بیا چې په کم ځای کې په سند کې مشکل پیښ شوی دی دا بیا علما یو یو نوم چیړلای دی یو یو سند یې چیړلای دی او وی په غیبه بل حکم کړی دی دا مرفوع سند ده دا مقطوع سند ده دا معضل سند ده دا مرسل سند ده په دې کې په فلاني مرحله کې دا مشکل راغلی دا په راوي کې دغه ډول مشکل وو یا پکې د عدالت مشکل وو یا پکې د حفظ مشکل وو د سوء حفظ مشکل وو پکې یا پکې د عقیدوي انحراف مشکل وو پکې مثلا تشیع یا یو بل ډول نظریه ته مایل وو نو د هر فرد په باره کې خبره شوې ده چې هغه ته وایي علم التراجم والرجال د تراجم او د رجال په حدیث کې چې څونه راویان راغلي کړي صحابه کرام په زمانه کې دي کړي تابعین په زمانه کې دي کړي تابع تابعین په زمانه کې دي کور پسې دي تر دې چې حدیث تدوین شوی دي امام بخاري د امام مسلم او د نورو ائمه په کتابونو کې یا د دوی په مسانیدو کې چې د حدیثو لپاره راغلي جوړ کړي دي دوی په معاجمو کې لکه د طبراني معجم د امام احمد مسند یا د بازار مسند یا د نور علما او ائمه رحمهم الله تر دوی پورې چې دا کم کسان په دې روایت کې ذکر شوی دي دا ټول سند لري خو انجیل بیا دا سند دی لکه تورات هم دغه سنه دی تورات هم چې کله د بخت نصر په زمانه کې د بابل نه د وسنی موصل نه د عراق او ایران او د ترکیه د دې سیمه نه چې بخت نصر ورغله او د يهودو مملکت وران کړي او په هغه زمانه کې د دوی مقدس ځایونه وران کړي او بیا د يهودان هم د ځان سره د هغه په حیث باندې د غلامانو مریانو یا د بندیانو په حیث ځان سره ایران او فارس او د نننی د عراق او د ترکیې د سیمې دې ته راوستلي دي بیا دلته د سلو کلونو په شاوخوا کې تر دې زیات کم داسې د ځان سره د بندیانو په حیث ساتلي د دوی دا ټول کتابونه ورنه سوځولي دي د دوی معابد په فلسطین کې سوځولي وو د سلیمان السلام نه وروسته چې دوی هلته کوم دیني نظام یا حیثیت یا پادشاهي درلودل یو دیني مرکزیت درلود یهودانو د دې نه به برخه کړي بیا چې کله دوی د اسارت نه ورسته آزاد شوي دي دوی بیا چې په ذهن کې څه چاته څه پاتې و هغه بیرته بیا د تورات په نامه راجمع کړي دي دوباره یې بیا لیکلي دي نو هغه اصلي تورات د دویم له لاسه ورکړی ده لکه څنګه چې په انجیل کې بیا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نو ورسته هر څوک راغلي دي او هغه یو رساله لیکلې ده یا څه مواعظ لیکلي یا څه لارښوونې لیکلي یا څه اعتقادات پکې وړاندې کړي دي دا بیا په مجموع کې دا دواړه عهد قدیم یې چې تورات هم به سنده او د عهد جدید چې انجیل دا هم به سنده ده دا د بې سنده خبره موږ نه کوو دا دوی په خپل وایي چې د موږ دین کې د متاسه غو نیم داسې متصل سند نشته چې عن فلان عن فلان عن فلان انه سمع عيسى عليه الصلاه والسلام انه كان يقول كذا وكذا دا څه نشته ده بس یو ځای پورې دی یو چا نوم یاد شوی د نور اخوته بیا نشته ده یا ښکته ورپسې بیا نور سند نشته نو د دې ټول خبره حاصل او خلاصه دا شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم دین موجود یا د زمانه نه مخکې چې کوم دین موجود هغه ته نصرانیت ویل کېده چې عیسی علی السلام ته منسوب ګڼل کېده او دا یو بې سنده دین و په دې کې تحریف کلم راغلی وو یحرفون الکلم عن مواضعه قران د دې گواهی ورکړي په دې کې تحریف راغلی قران د دې گواهی ورکړي چې دوی تغییر ورکړي راوستلی قران د دې گواهی ورکړي چې دوی پیسې ور باندې اخستي دی الله په کلماتو دی الله په کلام باندې دوی پیسې اخستي نو په د عیسی علی السلام په زمان د زمانه نو ورسته په مسیحیت کې تحریف راغلی تغییر پکې راغلی دا دین د آراء الرجال په بڼه کې پاتې شوی دی د الهي وحي په بڼه کې نه دی پاتې شوی اوسنی انجیل ته چې تاسو ګورئ دا مجموعه آراء الرجال ده د مسیحیت دین کې د مشهور خلکو د نظریاتو یو مجموعه ده او داسې رسایل هم پکې شته چې لیکوال بيخي معلوم نه ده په دې شکل کې انجیل موجود و دا خبره زه په دې خاطر باندې تاسو ته کوم یا ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه په دې خاطر باندې د مقدمه قائمه کړي چې مسیحیت په هغه وخت کې د یو دین په حیث نه و پاتې نه په متصل سند باندې پاتې او نه په واقعیت کې هغه د تحریف نه او د لاسوهنې نه سالم پاتې و بلکې هغه داسې یو د آراء الرجال یو مجموعه د بسند او د مجهول الهویت خلکو خو بیا هم تر یو وخت پورې د عیسی علی السلام د زمانې نه وروسته د عیسی علی السلام شاګردانو او د هغو د شاګردانو شاګردانو کوشش کاوه چې د توحید عقیده په خپل دین کې وپالي يهودانو څه وکړه يهودانو په ځای دې چې په عیسی علی السلام باندې ایمان راوړي هغه د عیسی علی السلام مخالفت شروع او عیسی علی السلام باندې تورونه او تهمتونه وارد کړل نعوذ بالله نعوذ بالله دی ولد زنا وګاڼه نه یوازې دا چې د پیغمبري ونه ونه منله په د پسې تورونو تهمتونه وتړل او بل اخر د دې وجلو اقدام وکاو چې الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دوی نه وجلې دا نه په دار کړې دا بلکې د دوی لپاره الته یو څوک مشابه شوی دی عیسی علی السلام سره دوی هغه سره وجلې دی نو يهوديانو نه يوازې دا چې د عيسی عليه السلام سره دښمني درلودله او پالله یې بلکې د عيسی عليه السلام د پورته کېدلو نه وروسته یې د د د دین په خلاف او د د د اتباعو په خلاف خپل جنگ او جګړې ته نورم زور ورکړ بیا په دغه زور ورکوونکو خلکو کې چې غوښتلي مسیحت لمنځه ویسي یو څوک یو يهودی عالم و چې ډیر پوخ دی رسوخ او د علم او د وینا خاوند و په يهودانو کې د شاول په نامه باندې دغه د شاو شاول د مسیحیانو په خلاف مخالفت کاوه کاوه کاوه د دوی د علما د دوی د رهبان دا به یې وهل، ټکول، تبلیغات به یې ورپسې کول، خلک به یې ورپسې راپور راپارول، پادشاهان او حاکمان دا به یې ورپسې راپارول. د دوی په خلاف یې یو لوی جدوجهد روان کړی و. یو زمانه داسې راغله چې د دې نتیجې ته ورسېده چې زه مسیحیت له بیرون نه لمنځه نشم وړی ځکه دا خلک خپل عقایدو ته ډیر معتقد دی مخلص دی ورته نو بیا یې په ټګۍ باندې په دروغو باندې مسیحیت ومانه او خپل نوم یې هم بدل ک د شاول نه ځان باندې پولس یا پاول دا دوی چې سنت پاول چې ورته وایي پاول په ځان باندې نوم کې خود ځکه دا پاول چې دا مسیحي نوم و او شاول چې دا د يهوديانو نوم و نو چون مسیحیانو د غنه نفرت درلوده د خوانه يهوديانو نه چې د دوی سره څوک په خلاف کې او جنجال کې ورسره نو د دې په خاطر چې د خلکو کینه لري کړی خپل نوم بدل ک د سړي داوا وکوله چې زه داس په انتاکیه کې روان وم او بیا ماته په لاسمان وحی راته شو یا الله راته حکم وکاو چې ته د د د مسیحیت د دین برحق ده او ته د دوی د نظریات ومنه خلاصه دا چې راغی کلیسا او ته نصرانیان ته چې زه نور د تاسو ملګری شوم او زه د تاسو په طریقه باندې چې ژباور سړی او باروسوخ سړی د وخت په تیرېدلو باندې د د مسیحیت دین تحریف ک او دغه تحریف شوی شکل بیا د د ترکیې نش د نننۍ ترکیې د په هغه کې انتاکیا شام ځینې سیمې ځکه عیسی علی السلام پیدا شوی په فلسطین کې ده په بیت المقدس کې ده او بیا د دې د دین منشا هم همدغه سیمه وي چې بیا شام او شام سي بیا ترکیه ده ترکیه بیا د اروپا سره سرحد لري او یا د اروپا یو برخه ده پکې نو د شا او شاول یا د پولس د زمانې نه وروسته تحریف شوی مسیحیت چې د توحید په ځای تسلیس ورکې راغلی و د اروپا ته ورسېده یعنی د وحده د الله د وحدانیت په ځای باندې د درېګونی اله الها او ثالث ثلاثه قران کې یاد شوی د دې دا تصور لاړ اخواته دوی بیا دغه مسیحیانو په خپل منځو کې بیا په مختلفو وختونو کې نور اختلافات کړي او په مختلفو مذاهب باندې دوی یا په مختلفو دینونو باندې تبدیل شوی دي په دې باندې به سره اختلاف کړی دی چې د الله تعالی نعوذ بالله نعوذ بالله دا د یو مزاج خاوند دی د نور صفات دی او کدا مزاجونه یې هم بیل بیل دي یو ته دوی ناسوت وي یو ته دوی لاهوت وي هغه انساني شکل شو په عیسی علی السلام کې غته ناسوت وي او الهي شکل چې دوی ورته آسماني رب وایي لاهوت ورته وایي ا د مسیحیت د دین تفصيلات زه اوس تاسو ته نه وایم ځکه هغه تاسو په خپل د مسیحیت د دین مربوط چې کوم کتابونه دي یا د مسلمانانو لخوا چې کوم کتابونه د مسلمانانو علماو لیکلي دي تر ټولو بهترین او ښه کتاب چې دی هغه په پښتو کې هم شته په فارسي کې هم شته په انګریزي کې هم شته په عربي کې هم شته په اردو کې هم شته د مولانا تقي عثماني کتاب دی په نامه دی ما هي النصرانيه نصرانیت څه شی ده what is the christianity په انګریزي کې دی او په فارسي کې د نصرانیت چیست پښتو کې بیا ده مسیحیت یا نصرانیت څه شی دی یو افغان عالم چا ترجمه کړی دی پیدا کیږي په بازار کې د دې مسیحیت د دین ټول ارکان ټول تصور ټول عقاید دای ورکی ذکر کړی دی بیا د مسیحیت د دین دا بیا یو وخت کې د وخت په تیریدلو باندې په مختلفو زمانو کې په مختلفو دینونو باندې بدل شو چې یو ته کاتولیکان ورته وایي اوس کاتولیک او یو ته بیا ارتودکسان ورته وایي ارتودکس کلیسا او یو ته بیا پروتستانت کلیسا وایي د مسیحیانو اوس لوی درې طایفې چې دي په دنیا کې هغه هم دغه دي یو کاتولیکان دي یو ارتودکسان دي او یو پروتستانتان دي دا پروتستانتان چې دي دا بیا داسې تقریبا د 1500 کلو په شاوخوا کې مخکې په آلمان کې جرمني کې په دې کې به الته دا تشکیل شول د دې نورو دو خلاف باندې یو ډول اعتراض په شکل کې د د دین یو نو بڼه د دوی موجوده شو چې دا اوس په امریکا کې دي امریکایان اوس ډیره برخه مطلق اکثریت د دوی د پروتستانتان دي او روسان او یوه برخه نور اروپایان دا بیا ارتودکسان دي او د اروپا لویه برخه خلک چې هغه هم پکې دي برتانیا هم پکې ده او فرانسه هم پکې ده او د ایټالیا شاوخوا ته نور د شرقي اروپا او د غربي اروپا چې څونه مملکتونه دي دا بیا زیاتره برخه بیا د دوی کاتولیکان دي نو مقصد مې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې مسیحیت په خپل حال باندې پاتې نه و، مسیحیت په حق باندې ولاړ دین نه و، په شپږمه میلادي پېړۍ کې چې کله اسلام راته نو د مسیحیت وضعیت داسې و چې دا نور د دین په حیث باندې خپل سند له لاسه ورکړی و او د پولس په نامه باندې چې څوک راغی هغه هغه لګ لګ د عیسی علی السلام د زمانه آثار پکې پاتې وي د توحید ځینې آثار پکې پاتې وي ځینې اخلاقی لارښوونې پکې پاتې وي دا هم داسې له منځه لاړ چې نور هېڅ شی بېرته په ځای باندې پاتې نه شو نه یوازې دا چې دوی په دینی لحاظ باندې یو د بل سره مختلف وو بلکې سره جنگونه هم ډیر وکول د اروپایانو بیا د مختلفو کلیساو په خپل منځونو کې د اهل عادیان د دوی چې دا سره توزیع شول دوی بیا یو د بل په خلاف باندې داسې جنگونه وکول چې حتی یو بل سره تکفیر کړ او بیا ډیر ډیر ډلو ته دوی تقسیم شول اتیا نوی ډلې شو بیا کله دوی سره را نږدې شوی دی او کله لري شوی دی کله نږدې شوی دی او کله لري شوی دی چې دا اوسنۍ شکل یو د مصر کلیسا پاتې ده او یو د هغه د دغه د کاتولیکانو کلیسا ده یو د ارتودکسانو کلیسا ده او یو د پروتستانتانو کلیسا ده په دې وسنی وضعیت کې هغه تفصيلات زه اوس تاسو ته نه بیانوم یوازې مختصر شی او شکل مې تاسو ته عرض کړ چې مسیحیت خپل د وحي حیثیت خپل د دین هغه حیثیت چې عیسی علی السلام ورته پریخه و په اخلاقی بود کې او د تشریع هغه حیثیت چې د موسی علی السلام شریعت ورته د قانون په حیث باندې په دوی باندې لازم شوی و دا دوی له لاسه ورکړی و او په دې وخت کې د انحراف خوا باندې دوی روان وو بلکې عملا دوی منحرف شوي وو او د شرک عقیده د دوی هغه تر هغه ځکه قرآن کریم هم د دوی په باره کې د شرک ذکر کوي چې دوی الله یو د درې ونه ګڼي ان الله ثالث ثلاثه دوی به داسې وي د يهوديت دين چې د عیسایت د دین ترڅنګ بل تاریخي دین و دا هم په نړۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې په ډیرو سیمو کې موجود و په ځینې ځایونو کې دا داسې د نظام په حیث باندې موجود شوی کله نه کله حکومت جوړ کړي په ځینې ځایونو کې داسې د قبایلو په شکل باندې موجود و په ځینو ځایونو کې دوی همداسې د یو روحانیت په شکل باندې موجود وو او په ځینو ځایونو کې بیا دوی د مادې په شکل باندې موجود وو چې دوی به مادیات ډېر درلوده اکثر به دوی د طلا وو د زرګرۍ د تجارت او د صنعت د دې کار به دوی کاو تورې به دوی جوړولې وسایل به دوی جوړول نیزې به دوی جوړولې غیشې به دوی جوړول د نن چې په دنیا کې د اسلحې جوړولو لوی لوی فابریکې د یهودو سره دي کاغه د تیارو جوړول دي کړي ټانګونو جوړول دي کړي وسلو د بمونو جوړول دي چې دا څونه پوځي صنعت دی دا د يهودانو په تاریخ کې همداسې د دوی سره را روان دی ځکه چې دوی ځان داسې غني چې موږ د سليمان عليه السلام پیروان یو موږ بنی اسرائیل یو موږ د داوود عليه السلام پیروان یو او داوود عليه السلام ته الله تعالی څور خو دلی ورته وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم الله تعالی داوود علیه السلام ته د زغرو جوړول زده کړی چې له جنگ او جګړې نه تاسو پکې محفوظ پات شئ نه وژنې نه پکې محفوظ پات شئ او قران کې الله تعالی فرمایي والن له الحديد موږ داوود علیه السلام ته وسپنه نرمه کړې وه نو دا د وسپنې صنعت او د وسلې صنعت که هغه د تورو د نیزو په شکل باندې و او که هغه وروسته بیا په مختلف شکلونو دا نن بیا د توپونو تیارو د میزایلو د ټوپکو د نورو قسمه قسم بمونو د صنعت چې دی دا دوی خپل ګڼلی دی او په دې کې دوی هر وخت ترقی کړې ده ترقی پکې کوي نو کله یهود چیرته نظام او د حکومت په شکل کې پاتې شوی لکه فلسطین کې کله بیا چیرته دوی د قبایلو په شکل کې پاتې شوی دی لکه عربي نړۍ کې بیا دوی راغلي دي مدینه منورې کې او شاوخوا ته نور ځایونه کې نور ځایونه کې په نجران کې او هغه د زونواس حکومت هم چې په هغه کې اشاره ورته شوې ده په صورت بروج بروج کې سورت بروج کې او ټول تفصيلات په تفاسیرو کې راغلي دي نو کله دوی د حکومت په شکل کې پاتې شوي دي کله دوی د هغه په شکل کې پاتې شوي دي قومونو په شکل کې پاتې شوي دي کله دوی د مادیات او د تجارت او د دولت او د سرو زرو او سپینو زرو د دوه شیانو په هغه کې پاتې شوي دي خو دغه يهوديانو د مسیحیانو سره د تل لپاره همداسې دښمني کړې ده په دښمنۍ کې ورسره را روان را روان ځکه چې د عیسی علی السلام سره دښمني کړي نو بیا ورسته هم داسې د دښمنۍ شکلونه شو دی راغلي د اصحاب الاخدود د چې چا د کندې وستلې وي د ور د خپل يهودای و د زونواس بادشاه او چې دا څوګه پکې ور اچول د مسیحیانو د دې نجران د یمن د مسیحیان دای پکې ور اچول نو د يهودو له مسیحیانو سره دښمني وه او په دې دښمنۍ کې دوی داسې د افراط حد ته رسیدلی و چې دوی بیخي غیر د خپل ځان نه د بل چا هیڅ حق په ځان باندې نه غاڼه ليس علينا في الاميين سبيل په موږ باندې د هغه هیڅ لار نشته ده د غیر یهودو ځکه دوی غیر یهودو ته امیین وای یا جویم دوی ورته وای او جویم د دوی په ژبه کې د یهودانو په ژبه کې حیوانات ته ویل کیږي دوی وایي چې د نور انسانان چې څونه دي دا د مخ د حمیر یا د خرو په شکل کې د د يهودي قوم د خدمت لپاره الله پیدا کړی دي او منګه وي دي الله تر ټولو غوره مخلوق یو دوی ځان ته شعب الله المختار وایي او په قران کریم کې بیا دا لفظ یا د دوی دغه مفهوم راغلی نحن ابناء الله واحباؤه منګه دی الله زامن یو نعوذ بالله او منګه دی الله دوستان یو او دا نور خلک ته به دوی جوایم وای نو په دغه جوایم کې د دوی د مسیحیان هم راتله نو د مسیحیانو په خلاف باندې د دوی دښمنی و د دغه دښمنی مسلسل مسلسل د مسیحیانو سره او بیا د ورسره د مسلمانانو سره په دوی کې د یو څه داسې صفات پیدا کړي شي د صفات ټول د شر صفات وګرځیدل یو په دوی کې کینه ډیره ده د خپل ځان نه پرته د بل ارچا سره کینه لري دوی دویم په دې يهودو کې غدر خیانت او د نور خلکو لپاره کند یستل دا ورته دي ولو کدي الله پیغمبر د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوست د یو دیوال بیخ یې کېناو وایي ته دلته کېنه موږ به هغه راټوله کړو دیت یو چا چې قتل کړی و صحابي نه غلطۍ کې قتل شوی و د بني قینوقا د جلا واقعې چې راځي په سیرت کې ان شاء الله موږ تاسو به بیا خپل منځو کې دوی فیصله وکړه چې له پاسه به یو تیګ ور باندې راخطا کو شهید به کو دوی مخکم انبیا وجلی دي په قران کې الله تعالی فرمایي چې تاسو دوی ته وایي چې تاسو هر چېرته انبیا او یقتلون الانبیاء بغیر حق بل ځکه فلم قتلتموهم تاسو ته مخکې انبیا راغلي او تاسو ولې وژل نو د يهودو په حق کې د انبیا وژل د انبیا او د اتباع سره دښمنی کول د دین تحریف کول او د الله په دین باندې د الله په آیات باندې پیسې اخیستل دا په دوی کې راغلی او د نور انسانانو نه ترفع یا ځان ته عالی ګڼل نور خلک خپل غلامان او د ځان لپاره حیوانات ګڼل د غوی مال خوړل او د مال هیڅ حساب دهی په ځان باندې نه منل ليس علينا في الاميين سبيل دا د دوی صفات ګرځیدلی وو په عین وخت کې د هر چیرې د اور بلولو د جګړو د اور بلولو مهارت او ابتکار د دوی په لاس کې وو کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله هر چیرې به دوی د جګړو اورونه بلول دا نن هم چې په دنیا کې هر چیرې د جګړو اورونه بلیږي تاسو کله لنن کابینه وګورئ شهید عبدالعظام رحمت الله علیه په خپل کتاب کې په نامه دی السرطان الاحمر په نامه باندې دغه کتاب دی د د لینن د کابینه د وزیرانو نومونه به کراوړي دي 22 کسان وزیران دي 22 کسان نه ولس کسان پکې يهود دي د امریکا یو نظام داسې نه راځي چې يهودان دي پکې برلاسي نه وي په اروپا کې یو نظام داسې نه راځي چې برلاسي دي پکې يهودان دي پکې برلاسي نه وي همداسې د نړۍ په ار ار سیمه کې دوی کوشش په روسیه کې يهود ډیر دي په خپل په روسیه کې بیخي ډیر يهود تاسو چې اوس په اسرایل کې معلومات وکوي د اسرایل لویه برخه يهودیان د روسیې نه ورغلي دي د روسیې نه ورغله د اوسنی الته په اسرایل کې دویمه لوی ژبه چې د هغه روسي ژبه ده دویمه لوی ژبه د په اسرایل کې روسي ژبه ویل کیږي عبری ژبه ده د عبری ژبه نه ورسته بیا کې روسي ژبه ده نو مسیحیت هم یو د مکر غدر تحریف ظلم توهین انحراف شرک ځکه دوی عزیر علی السلام دی الله زوی ګاڼو د دې دین جوړ شوی و او بیا په وحشت او په ظلم کې داسې حد ته سره رسیدلی و چې انبیا به وجل د انبیاء او اتباع به ژوندي په اور کې اچول سوځول به او خدود د کندې به ورته وستي او هغه به له اور نه ډکولې او په هغې کې به ژوندي ور اچول همدا همدا ډول بیا په ایران کې چې د عربو ترڅنګ کم تمدن و د زرو کلو په شاوخوا کې ځکه اوس یو نیم زر کاله تقریبا دا شو او زر کاله مخکې دوی د یو نظام په حیث باندې مسلسل تمدن درلودل او یمن باندې دوی حکمرانی کړې و په عراق باندې دوی حکمرانی کوله په عربو باندې دوی زبردستی و او د روم او د ایران ترمنځ د روم او د فارس ترمنځ د جګړه چې په قران کریم کې یاد شوی کنه غلبت الروم کله به بیا دوی لاړ بیخي به د شرقي روم د قسطنطنیه زړه ته ورورسېدل ایرانیان دا زر کال د دوی په منځ کې همداسې اختلاف او جګړې او اختلاف او جګړې د سره همداسې جاری روانې وي نو په ایران کې چې کم تمدن و یا کم دین و دا چې په مختلف وختونو کې په کومو اصولو باندې پاتې شوی دی په دې کې یو څو د یادولو وړ دي ځکه د یادولو وړ دي چې د جاهلیت دغه شکل ورنه معلوم شي چې د اسلام نه مخکې په ایران کې د جاهلیت کم شکل وو د مسیحیت د جاهلیت کم شکل وو د يهودیت د جاهلیت کم شکل وو د وحشت کم شکل وو د ایران د جاهلیت کم شکل وو د ایران د جاهلیت په شکل هم مختلف وختونو کې مختلف شکلونه لیدلې دي مثلا د په ایران کې مختلف نظریات یا مختلف عقاید الته کې تیر شوی دی یو وخت په دوی کې یو څوک راغی د مزدک په نامه باندې ده یو دین جوړ کړ خلکو کې اخلاق خپاره کړ یو نظریه پکې خپاره کړه او د هر شی پکې حلال وګڼل خور مور لور دا ټول حلال وګڼل تر دې اندازې پورې ابو الحسن علي ندوي رحمت الله علیه د دلته د مثالونه یادې وي چې د ایران پادشاه دویم یزدګرد هغه خپل خپل لور په نکاح کړ ځانته او بهرام جوبین د بیا په شپږمه پیړۍ کې خپل خپل خور ځان ته په نکاح کړه ځکه دغه د مزدک نظریه او عقیده دا او هغه ویلي چې د انسانان چې په خپل منځو کې سره وژل کوي وهل کوي پرځول کوي اختلاف کوي دا په دوه شیانو باندې کوي یو په دولت باندې کوي ايو په خزه باندې تا د ماخذ ته کتلې دی دا تا ته روا ده او دا ناروا ده دا مال د ما ده دا تا وای دا دوه شیان دي شریک شي هیڅوک به دې چا نه څوک نه منی کوي خزم دې ټول شریکي مالم د دولت ټول شریک ټول مال د دولت دولت به خلق تور کوي چې د کمونیزم نه نه اوسنۍ نظریه ته جوړه وي او خزه به هم حرام او حلال پکې نشته هر څوک هر چاته حلال دا د ایران د خلکو اخلاق و دین و هر څوک هر چاته حلال خور مور محرمات حلال حرام دا شی نشته دا ټول چې خزه ده د ټول لپاره ده وې داسې ورځ براغله داسې حالت براغله ابو حسن علي ندوي رحمت الله عليه کیسه کوي چې ډله ډله خلق به دغه مزدکیان دا به ورغل په یو کور باندې باندې نوته به ته چې څه وکول به دا روا شوي دي ټول ځکه مزدک وي پخواني محرمات دي د ټول حلال کړي نور هر څه روا دي انسانانو ته د بدمعشان یو حکومت جوړ شو په ایران کې حتی چې پادشاه په خپل پام دی عقیده په دې نظر باندې شو او مختلفو لویانو د خپل محارم سره هغه وکول ودونه وکول یا یې ځان ته په ښځتوب بانیول چا خور چا مور چا لور چا وریره په دې ډول باندې بیا ایرانیانو کې فساد نور لوی خور شو نور زیاتی دوی تنگ شول کنه چې تنگ شول نو بیا یو بل څوک د معنی په نامه باندې را پیدا شو دا د معنویت په نامه باندې د یو بل نظریه یو دین جوړ کړ د د نظر بیا دا و د معنی د ویلي چې ایران کې یو شر خپور شوی دی په ایران کې یو فساد خپور شوی دی په ایران کې د حلال او د حرام فرق ورک شوی دی په ایران کې یو بې بندوباري راغلی دی د شیطان نظام او د شیطان حکومت جوړ شوی دی او د دې شیطان په مقابل کې یا د شر په مقابل کې د دې شر او د شیطان د قوت په مقابل کې یو بل قوت شته ده چې هغه د خیر قوت ده دا د خیر قوت یو بل علایده قوت ده او د شر قوت یو بل علایده قوت ده نو بیا د وخت په تیریدلو باندې دلته د د یزدان او د اهرمن شرکی عقیده را پیدا شو یزدان دوی د خیر خدای ته وای او اهرمن د شر خدای ته وای د شر د پاره بل خدای وګاڼه او د خیر لپاره یې بیل خدای وګاڼه یا د نور د رڼا لپاره د هدایت لپاره بیل خدای وګاڼه چې هغه ته یزدان وایي که تاسو پام وي په د فارسی ادبیاتو کې فارسی شعرونو کې په دې کې اوس هم د ایزد او یزدان او دا ټکی به ډیر راځي ځکه خو علما وایي چې دا ټکی حرام دا دا باید ونه ګڼل شي او یاد نکړي شي الله خپل نوم لري په قران کې د الله اسماء الحسنا دي سرایت کړی نو د معنی په وخت کې د دوه خدای توب یا د دوه قوت توب یا د دوه ګونی الہ توب نظریه راغله چې د خیر خدای اهرمن یزدان غاڼه او د شر خدای اهرمن یا اهرمن دای غاڼه دا سلسله همداسې را روانه وه او په فارسیانو کې یا په ایران کې دغه د یزدان او د اهریمن د نظریه سره چلیدله په دوی کې هم د توحید تصور نه و د اله ته د انقیاد تصور پکې نه و بلکې پادشاهانو به یې پادشاهانو به یې ځانونه یو ډول خدایان ګڼل ځانونه به مقدس ګڼل دا ګوري دلته یو عنوان دی تقدیس الاکاسره یعنی کسرا کسراګانو د تقدیس دا نظریه دوی به دا غنل او خلق ته دا اعلانول د پادشاهانو چې د منګ په رګونو کې چې کومه وینه ده دا انساني وینه نه ده دا الهي وینه ده فارسیانو به د خپلو پادشاهانو ته د اله په نظر باندې د خدایانو په نظر باندې به ورته کتل نو ځکه خو به دوی چې کلم د خپل پادشاه سره مخ کېدل فورا به په سجده ورته پریوتل که تاسو وګورئ د فارسی په دې زړو ادبیاتو کې د قدم بوسي ټکی بیخي ډیر ده زمین خدمت به بوسید قدم ببوسید یعنی پخه ورته خپل کړ دوی به خپل پادشاهانو حاکمانو والیانو او څوک چې د شاهي کورنۍ پورې به تړاو درلوده هغه به یې د هر قانون نه پورته ګڼل د هر انتقاد نه به لوړ ګڼل د هر شر نه به لری ګڼل او په هغه کې دغه په وجود کې به الهي عنصر ګاڼه او داسې ترانې به جوړې کړې وي داسې شعرونه به جوړ کړي وو چې دغوی د الوهیت هغه به پکې و ذکر به پکې و وينشدون الاناشيد بالوهيتهم ويرونهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر لا يجري اسمهم على لسانهم نه به چا د دوی نوم اخیسته نوم به نه اخیست په مغه لقبونو باندې به یاداوه ځکه نوم اخیستل د دوی بیا د بی ګڼل کېده ولا يجلس احد في مجلسهم د دوی په مجلس کې هم عام خلکو ته اجازه نه و چې ورسره کینی ويعتقدون ان لهم حقا حقا على كل انسان او دوی به دا ګڼل چې دغه پادشاهانو په هر انسان باندې حق دی چې دا څون انسانان دي دا ټول باید د دوی په تقدیس باندې عقیده ولري او د دوی احترام ولري وليس لانسان حق عليهم او هیڅ انسان په دوی باندې حق نه لري او دا څه چې دوی خلق ترکي دا استفزل او احسان ده داسې نه و چې د رعیت او د حاکم ترمنځ د متبادل حقوق وي نه د پادشاهان الهان ګڼل ګوري په سیرت کې هم راځي چې کله د یمن د پادشاه لخوانه بازان چې نومېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سفیر ورولېږل شو د کسرا خط چې ورولې ورته کم نو هغه ګیره خریلې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا درته چا امر کړی چې دا ګیره وخره ځکه ته دې وخت پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم او عرب دې ګیره خریلې انسان نه ولیدلې بيخي تعجب ورته شي ګیره مخ خوري ځکه دا خو د فطرت شی ده نو هغه فارسی سفیر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې امرني ربي ادي ما خدای مونږ ته امر کړی دا ځکه دوی خپل رهبر ته پادشاه ته به یې خدای ویل دا خو زموږ خدای موږ ته امر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اخو اخو هلاک شو اخو هلاک شوی دی بیګا بیا چې کله دی بیرته راځي او ایران ته بیا رسیږي چلته ګورځي ورزي چې رښتیا هغه هلاک شوی دی پادشاه مړ شوی دی او په ځای باندې زوی راغلی دی بیا چې ورځ محاسبه کوي کټ مټ په امغه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته په مدینه منوره کې ویلو په رښتیا په امغه ورځ باندې الته په فارس کې پادشاه مر شو په وخت کې هنو ټلیفون او موبایل نو هغه کس چې هغه ګیره خریلو سفیر دغه هم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د ایران پادشاه د خپل رب په حیث باندې د خپل خدای په حیث باندې یادوي وانما يرضخون لاحد من فضول اموالهم وفتات نعيمهم انما هو صدقه وتكرم من غير استحقاق دا پادشاهانو به چې خلکو ته څور کول صدقه ورکړه عطایا یو شی به څور کول وي دا موږ تاسو باندې مازه محض احسان کوو در باندې او دا خلک هم په امدې باندې قانع و تاسو وګورئ دا اوس دا اوس زمانه کې هم چې په ایران کې چې څونه دغه د دوی کې مذهبي مشران دي یا د تشیع د مشران چې په دنیا کې چیرته دي هر چیرته د نور اتباع په پټو سترګو داسې ورپسې روان وي چه د یوې خبرې پوښتنه لا ترې نه کوي بس چه څه وي دا حجت الله داسې ویلي حجت الاسلام داسې ویلي حجت الاسلام والمسلمین دا بس دا داسې ویلي په دې خپل هغه پسې مشرانو پسې دوی داسې په پټو سترګو پسې روان وي او د یو بل خبرې ته هم بیا ورسته ان شاء الله راځو کله به کوم وخت کې وایي چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اولاد کورنۍ ته د اهل بیت ته ائمه اهل بیت ته دوی ولې دغه ډول د یو ډول تقدیس په نظریه باندې ورته قائل دي مسلمانانو کې اهل بیت محترم دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آل او اولاد دي د اسلام نخ دي د اسلام مرکز دي خو د نورو صحابه و رضی الله عنهم غوندې د دوی هم دغه دین ده هم دغه عقیده ده هم دغه نظریه ده هم دغه شریعت ده دوی داسې یو بیل شی نه لري د اهل سنت والجماعت په نسبانه د عام مسلمانانو غوندې دوی هم په امدغه اسلام کې شریک دي خو په تشیع کې به داسې نه ده دوی یو ډول داسې قدسیت ته کې رسولي چې دوی وایي چې د منګ د امامانو داسې مرتبه دي چې نه الته انبیا ورسېدل شي او نه ملایکه مقرب ورسېدل شي د خمیني په خپل کتاب کې الحکومت الاسلامي په کې لیکلي ما سره شته تاسو وختل زه په کمپیوټر کې بیا درته راوړم هغه وایي چې د منګ د ائمه وو داسې یو مرتبه ده د الله په نسبانه چې نه انبیا ورسېدل شي او نه ملایکه مقربین ورسېدل شي د خمینی په خپل کتاب کې حکومت اسلامي په نامه د کتاب د پغې کې نو دغه د مشرانو یا د رهبرانو د تقدیس د نظریه شوه د په دوی کې موجود و او خلک به یوازې د دوی طاعت کوي د دوی خبره به اوري او هغه د دوی د شاهد کورنۍ تقدس په دې ټولو باندې لازم و، فکانو یعتقدون ان لافراده وحدهم الحق ان یلبسو التاج ويحب ويجب الخراج یوازې دغه شاهي کورنۍ دا حق چې دا تاج په سر کې تر دې چې نارینه پکې پاتې نشو نو خزه به تاج په سر کوي پادشاهي به کوي خو د ولس بل چاته دا حق نشته ده چې هغه د پادشاه شي بس دغه یو کورنۍ همدا به نسل در نسل نسل در نسل پکې راتلله او هم دوی به خراج راټولې د خلکو نه نو مقصد مې دا و چې په ایران کې هم د توحید دین نه و په ایران کې هم یو ډول ظلم و استبداد و د انسانانو ته د انسانانو په نظر باندې نه کتل کېده انسانان د نورو انسانانو سره یا د حاکم او د محکوم ترمنځ په انسانیت کې د تساوي خبره دا پکې نه و بلکې نور انسانان به مازه د خپل خدمت لپاره خلک ګڼل طبقاتي تقسیمات پکې و اشراف او د لویو کورنیو خلک هغوی پکې ډیر محترم و ډیر د دولت خاوندانو د سطوت او د قدرت خاوندان پکې وو او په عام خلکو باندې بیخي لا د دې بندیز وو چې څوک د مزکه واخلي یا د پادشاهانو یا مشرانو د مزکه د اخیستل په پیسو باندې څوک نشي اخیستل حرام و چې څوک د پادشاه زمکه په پیسو باندې واخلي یا د کوم امیر او د کوم مشر زمکه په پیسو باندې واخلي وکانت الحکومه تحظر على عامة الناس ان يشتري احد منهم عقارا لامير او کبير چې نه به څوک د کوم امیر مځکه په پیسو اخیستلی شي ځکه دا یو ډول بیخي د انسانانو له مرتبې نه پورته شوی ګاڼه او هر څوک چې مغه په کوم کسب باندې اخته و ام دا به د ټول عمر او د د کورنۍ کسب و چا کسب هم پکې نشو بدلولای مثلا یو څوک به موچی و دی به موچی و اولاد به موچی و اولاد اولاد په دا سلسله به ټول موچی د حکومت لخوا نه د اجازه نه ورکول کېده چې د مثلا نجار شي یا د ګلکار شي یا به یو څوک ګلکار وغه تر اخره پورې په دې سلسله کې روان یا یو څوک مثلا حتی تر اوسه پورې په ایران کې تاسو ګوري د خلکو د نمونه د لقبونه نه دي نمونه وي لقبونه سره د یو چا نوم به ګوري قالباف به وي د یو چا نوم به مخمل باف وي د یو چا نوم به غوي خراز وي خرازي به وي لکه کمال خرازي دی وزیر خارجه خرز د مریګان سوري کوي خرزه مری ته وایي خراز مری جوړول د دوی د لقبونه چې وسم ګوري ټول دغه د صنعتونو نمونه دي ځکه چې تاریخ کې هم داسې لري د کورنۍ چې په راغلي راغلي راغلي راغلي دای نه دی بدل کړي هم دغه سب صفات دي یو څوک بوري دهقان به حسین دهقان د ارڅوک به د دوی نه چې د کورنۍ دهقان څوک خراز ده څوک دهقان ده څوک قالباف ده څوک مخمل باف ده څوک بس د قومونو په هغه د نساء د پیشو یا د حرفو په هغه کې روان دي سلسله کې د سر روان دي ولم يكن لاحد ان يتخذ حرفه غير الحرفه التي خلقه الله لها هیڅ چاته د اجازه نه و چې خپل کسب دی بدل کی که څوک په ذلیل کسب کې واغه به همداسې ذلیل رواني هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې د عزت کسب دی غوړه کی او که څوک د عزت په کسب کې بس هغه د عزت په کسب کې دغه نه بیا پورته بل کسب نشي اخستلای یا نه نشي نیولای نو دغه انساني ټولنه کې چې کم طبقاتي تقسیمات و دي هم د ایران لدی نظام نه او د ایران لدی ولس نه یو داسې څه جوړ کړي و چې اله پیغمبر شریعت وحی او الهي قانون دا شیان یې نه پیژاند د شیان یې نه پیژنده او پادشاهان یې په خدایي باندې نیولي وو او بل دوی به د فارسی قومیت د ګوره تمجید القومیت الفارسیه د فارسی قومګرایي یا د نشنلیزم دا دوی ته ډیر یو مقدس شی وو او په نورو ټولو قومونو باندې دوی خپل ځان پورته غاڼه که عرب باندې به وو که هندیان به وو که نور رومیان به وو که نور هر څومره قومونه شو په دې ټولو باندې دوی ځان پورته غاڼه او دا یو دینی عقیده خپل غاڼله بل خبر دا و چې دوی په هغه کې د اور عبادت کاوه او دا د اور عبادت ته هم امغه د معنی د خیر او د شر د تصور نه ورته را پیدا شو ځکه معنی به دا غنل چې د شر په مقابل کې خیر شته او د تیارې په مقابل کې رڼا شته ده او دغه د رڼا ماده چې دا وای دا څه شی ده اور ده رڼا ولې څه پیدا کیږي له اور نه پیدا کیږي نو د دې لپاره چې د تل لپاره یو ځای کې د رڼا یو سمبول ساتلی وي یو ځای به دوی داسې جوړ کړو چې الته به هر وخت ور پکې بل چې رڼا ته نه پورته کیږي ترڅو چې د خپل عقیده او عملی تمثيل هم د ځمکې په مخ باندې خودلې چې دغه دلته ور ده رڼا ده د دې رڼا پورته کیږي او د شر په مقابل کې یو سمبول ده د تیارې په مقابل کې د رڼا د سمبول د وخت په تیریدلو باندې بیا خلکو هغه د اور ځایونه یا د اور د بلیدلو ځایونه هغه آتش کدی د دوی آتش خانه آتش کدی د دوی د مقدس وګڼل او د عبادت ځایونه وګڼل د دې بیا دغه د دوګونی توب یا د معنویت د معنویت نه عین باندې نه دي ماني نه د را پیدا شو كانوا في الزمن القديم يعبدون الله ويسجدون له دير بخوا ثم جعلوا يمجدون الشمس والقمر والنجوم وأجرام السماء مثل غيرهم من الأوائل وجاء زرداشت صاحب الديانة الفارسية فيقال إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام وقال إن نور الله يسطع في كل شيء في كل ما يشرق ويلتهب في الكون وأمر بالاتجاه إلى جهة الشمس الشمس والنار ساعة, ساعة الصلاة لأن النور رمز للإله وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة الناس الهواء والتراب والماء د زردشت عقیده کې هم دا و ورسته بیا د معنی عقیده هم دغه ډول راغله خلاصه ده چې په ایران کې په کومه زمانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې مبعوث شو په هغه وخت کې په ایران کې د حق دین نه قطعا موجود نه و او تر دې مخکې لوی لوی داسې جاهلیتونه به کې تیر شو چې پادشاه به خپل نور لور په نکاح کوله پادشاه به خپل خور په نکاح کوله پادشاه به خپله میره په نکاح کوله مثلا دې ته ورته دغسې وضعیتونه هلته تیر شوي وو د اله سره د تقدیر سره د آخرت سره د دې شان سره د دوی رابطه په شعوري او فکري او معنوي لحاظ باندې پرې وه او یوازې پادشاهان به الهه ګڼل او د مغوی په مخ به سجدي کول د مغوی اوامر په ځای کول دا به تقدس ګڼه دا به دین ګڼه نو د جاهلیت دا یو شکل یو اجتماعي تقسیم سره په دغه ډول باندې ولې ټولنې چین کې هم همدغه ډول څه دینونه و پکې مثلا د لاوتسو په نامه باندې دین و یا د کنفوشیس په نامه باندې دین و یا د بودایت دغه دین و چې دا اوس په هند او په چین او په د برما او په بوتان او په نیپال او په دې ځایونو کې شته د هندویزم ترڅنګ دا هم شته ده دلته هم د وحی او د دین او د اله او د توحید د عقیده دلته هم موجوده نه و خلکو چا بت پرستی کوله او په هند کې په دې سیمه کې خو بل دون ډیر عبادت هغه کېده د دون ډیر بوتانو عبادت کېده چې بیخي له حساب نور ووتل یعنی په میلیونونو الها دوی درلودل په میلیونونو بوتان دوی درلودل دا هر یو به بیل اله غاڼه هر یو به بیل کار وظیفه به ورته په خپل ذهن کې نیولې و چې دا د دې شي اله ده دا د دې شي اله ده نو په چین کې هم د توحید اثر نه و او په هند کې هم د توحید اثر نه و په ایران کې هم د توحید اثر نه و په مسیحیت هم تحریف شوی و او هغه يهودیت هم تحریف شوی و راځو بیرته عربو ته چې په عربو کې څه وضعیت وو په عربو کې مهرباني د افغانستان رانغلل تر د د د افغانستان د سیمه شه ده د د هغه د د باندې مختلفه مرحله تیر شوې دي پکې یو خو د مجوسیت د مرحله په باندې تیر شوې ده د آتش پرستی چې په بلخ کې دلته د دوی د نوبهار په نامه باندې لوی آتش کده وه چې دا اوس په همدغه څه وخت کې د نوروز د موسم کېږي د نوروز په ورځ باندې دوی هلته یو خپل جشن جوړاوه د مجوسیانو او بیا دلته د بودایت د مرحله هم په دې باندې تیر شوې ده د چین او د هند د بودایت د مرحله راغله د بودا مجسمه چې په بامیان کې وي یا د پاکستان په سواد کې په مختلفو نورو ځایونو کې چې د بودایزم آثار چې د زمکه لاندې رايستلای کیږي یا مثلا په لوګر کې د د هغه د د عینک د د مسو د ځای چې د لاندې د زمکه کې یو خارګوټي او معابد او داشیان د دوی الته کشف شوی نو افغانستان باندې هم همدغه مرحله دلته راغلي کله کې د مجوسیت دین راغلی ده د غرب لخوانه د ایران لخوانه او د فارسی مشتي سیمه د خپل تاثیر لاندې نیوي کله بیا د هند لخوانه دغه ډول د بودایت د دین راغلی دی او په دې سیمه باندې پاتې شوی دی دلته د دې سیمې خلک ورنه متاثر شوي دي او به هغه معابد او بوتان او د شیان تر اوسه پورې ځای ځای چیرته مندلای کیږي په هند کې هم یو دین موجود نه و او دومره ډیر دینونه دومره ډیر دینونه او دومره ډیر طبقات به پکې و د خلکو چې دا ټولنه یې هم په طبقو باندې ویشلې و او هم یې بوتان دومره ډیر شوي و دا ګوره وقد اصبحت فی هذا القرن 330 ملیون درې درې سوه او دېرش میلیونه بوتان دا په هند کې د دې په عبادت کېده 313 میلیونه بوتان د دې په عبادت کېده په دې زمانه کې او نه یوازې دا چې د بوتانو عبادت به کاوه بلکې د په دې خپل کتاب کې دلته لیکي د ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کې چې د مختلفو شیانو عبادت به کاوه د د مختلفو شیانو د انسان عبادت به کېده د بحر عبادت به کېده د سما د سپوږمۍ عبادت به کېده د لمر عبادت به کېده د مارانو عبادت به کېده د حیواناتو عبادت به کېده د غوا عبادت به کېده د زمری به کېده د ښځې عبادت به کېده د نارینه عبادت به کېده بلکې د ښځې او د نارینه د خاصو اعضاو عبادت به کېده د اله په حیث به هغه ګڼل کېده مثلا خزه به لنډغره کړه مخې به ودرول سجده به ورته کول یا به سړی لنډغر کړ سړی د سړی خاص تناسلی عضو دا به د اولوهیت په شکل کې نیولای و دې ته به کېده زه یو وخت هغه ته تللی وم د پاکستان کې د کراچۍ نه چې سړی سند خواته راځي یو ځای د یو ښار د ټټه ورته وایي په دې کې الته یو تاریخي عجایبګر و څه ملګرو هغه ویل چې راځي لاړ شو یو ګور چې تل موږ ورغلو ګور هغه د خواني زمانه د دوی آثار الته څه جوړ کړي و طبي شکل باندې الته موجود او څه داسې په تمثيلي شکل باندې جوړ کړي و عجیب عجیب شیان پکې و د یعنی به داسې شیان الته پکې چې سړی په خله باندې ویل ناراضي دا به د عبادت د معبود په شکل باندې الته پکې درول مثلا د انسان تناسلی اله به دا به درول د معبود په شکل باندې نو د جاهلیت داسې هغه ته رسیدل حتی دوی رسیدلی وو چې الها د دوی یا بوتان د دوی دا سلګونو میلیونو ته رسیدلی وو 310 میلیونه دا یوازې بوتان په هغه وخت کې کېده او علاوه د دینه په هند کې په خلکو کې فحشا او د جنس خواته میلان د شهوت خواته میلان دا بيخي دومره ډیر شوی او چې حتی نور زیاتی په خپل دین کې دینونو کې د دین یو برخه ګرځولې و د فحشا وکول او دا دا د دوی په په دین کې بيخي یو برخه نور ګرځیدلې و دا ګور دې ځکه وای چې الذين كانوا يرزؤون الراهبات والزائرات في اعز ما عندهن د دوی د پیران او مشران او د دینی طبقه خلک چې و د تر ټولو فاسق ترين او فاجر ترين خلک و چې کله به د زیارت ته خزي جون راتلې تر ټولو هغه عزتمن شي چې دغه عفت ده هغه به ورنه غوښته وقد اصبح كثير من المعابد مواخير اي بيوت دعاره يترصد فيها الفساق لتلبته د دوی د ډیر زیارتونه او دغه هغه د تجمع ځایونه د نور د فساد د فسق او د فجور او د زناکاری اډې ګرځېدلې وي بيوت دعار مواخیر جمع د ماخور ده ماخور د زنا زناکاری ځای ته ویل کېږي په عربی کې هلته به ورته ناست وو او دا اوس هم چې ګوري په مختلفو ځایونو کې د هندستان او د شاوخوا ته خصوصا د هندي قاره د هند نیمه وچه چې د څونو مملکتونه دي په دې کې خو دې خو خاص یو ځای به غوړه کړی یا به د زیارت په نامه باندې وي یا به د بابا په نامه باندې یا به یو ځای باندې الته بیا غ زیارت به بل موسیقي نه کیږي ملنګان به ورته ناسي څنې به خوځي او بیا ګډای به ورسره کی موسیقي به ورسره کی دا تر اوسه پورې د سلسله ګوري برقرار ده موږ تاسو ویني کنه هر خوا ته شګوري بیا به درباري ولته مثلا ملنګان ملنګان به موسیقي آلات به بکی شراب به بکی شکل کی نشه نشه به بکی ناست وي ولته او بیا په ما خاصه ورځ باندې خزي ونجونه دا ورته په خکلا او نقش و نگارو په دې کې ورته راځي الته دا مغه د هندویزم زاړه آثار دي چې پاتې دي پکې په دې سیمه کې تر اوسه پورې اوس هم شته ها اوسه پورې دا شین الته پاتې دي پکې نو په هند کې د بت پرستی ترڅنګ د فحشا او بازار هم بیخي ډیر سخت ګرم شوی و او به تر ازو عربو ته چې په عربو کې څه وضعیت وو په کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه مخکې په عربو کې د توحید ځای شرک نیولای وو د توحید ځای کې شرک نیولای وو او په څه ترتیب باندې په یو وخت کې د عمرو ابن لوحی په نامه باندې یو څوک وو هغه د مکه مکرمه د سیمې نه یا د عربو د مرکزی سیمې نه شام خواته تللی وو هلته یو کتل ګوري چې د شام خلک د مختلفو بوتانو عبادت کوي نو د هم لمغه ځان یو څه بوتان لزان سره راوړل په دې خپله سیمه کې هلته ولګول کرا کرا بیا د دې راتګ نه ورسته او د بوتان نه ورسته بیا په عربو کې هم د بوتانو عبادت بت پرستی دا ورکه پیدا شو بیا په زیاته شو بل اخر خبره دې تر ورسید چې په مکه مکرمه کې په بیت الله شریف کې هم دوی 300 شپته بوتان الته ایخي و نه یوازې دا چې دوی به د بوتانو عبادت په خپل کور او کلی کې کاوه یا به په مکه کې کاوه په بیت الله شریف کې به کاوه بلکې په بخاری شریف کې دا حدیث راغلی او دا حدیث په نور کتابونو کې هم دا قصې راغلي دي چې حتی کله به چې دوی په سفر باندې یو خواته تلل نو و یو ځای کې به واړول چیرته به چې په یو ځای کې واړول نو اول کار به مو شکاوه نو لاړو یو څلور تیګه به مو را پیدا کړ څلور داسې ښې ښې تیږي خوې خوې تیږي دا به راجمع کړي چې را را راجمع بم کړي په دې کې به وای بیا منګه درې تیږي بم واخستې د دینه بم نغره جوړ کړ له درو نه بم نغره جوړ کړ او له یو نه بم بیا ځان ته خدای جوړ کړ څلور تیږي بم راوخستې چې کومه تیګه به خاسته ورته ښکار شو هغه به خدای ونیوله وجعل ثلاث اسافي لقدره انور درې به د نغری سرونه کړ د خپل کټوي لپاره واذا ارتحل تركه او چې کله به روان شو به خدای به پرې خو ده نغری به پرې خو درس به پرې خو په بل مینه کې به بیا نور کول د دې نه علاوه یې نور مشهوره مشهوره بوتان هم جوړ کړي وو د ځان لپاره او د هغې به مختلفو حیثیتونو باندې عبادت کاوه په مختلفو وختونو کې به په هغې باندې جشنونه جوړول یا به اخترونه ورته جوړول او د هغې د عبادت به مختلف اشکال وو هلته به هغه موجود وو ورکه ملنګان یا هغه منجاوران دي دوی یا به کهنه کاهنان دا به موجود وو هغه به خلکو نه به پیسې اخیستلې او خلکو ته به بیا فتواوی او مشورې او دا شیان به ورکول ورته د دین علاوه په عربو کې هم د جاهلیت بل شکل دا و چې د عفاف یا د پاک پاک دامنۍ د دې د تصور او د دې د عمل هم بیخي نور زیاتې تر ډېره حده پورې لمنځه تللی و دا ګوره دا یو حدیث شریف دی د عائشه رضی الله عنها روایت دی هغه چې ان النکاح فی الجاهلیه کان علی اربعه انحاء څلور قسمه په جاهلیت کې نکاح د خزو سره تعامل دا څلور قسمه باندې و فنکاح منها نکاح الناس اليوم یو د مسلمانانو دی اوس دا سنت نکاح ده يخطب الرجل الى رجل وليته او بنته فيصدقها ثم ينكحها صداق به ورکه مہر به ورکه ورته په نکاح به واخسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار هم همدغه ډول نکاح کړی و آمنه بنت وهب والنکاح الاخر كان کان الرجل یقول لامراته اذا طهرت من طمثها سړی سړی به چې خزه پاک شو نو بیا به ورته ویل چې ارسلی الى فلان فاستبضعي منه ته غفلانی سړی ته چې څوک ورته شریف او عزتمن او قهرمان او داسې د نجابت خاوند ښکارا شو ورته وی تاغه ته څوک ورولېګ ورته او ته دغه نه تخم واخله تر لسو کم خلک دا به یوې ښځې باندې ور ټول شول كلهم يصيبها دې ټول بور سره یو ځایوالی وکړ فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليال چې کله به بچي پیدا شو او څو شپې په تیر شوې بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم غوي دې لسو شوخه تر لسو کم کسانو ته څوګر ولګي چې تاسو راشي فلم يستطيع رجل منهم ان يمتنع بیا به چا ځان کنه نشو ایسارولای حتى يجتمعوا عندها ټول به ورته راغلل تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم تاسو ته خو در معلومه ده چې تاسو څو څه کړی او دغه قسم کړی و وقد ولدت فهو ابنك يا فلان بیا ورته چې دا نوز د تاسو وي ده بس هر چاته چې خوښ شو یو به ورته پلار ک دریم قسم دا نکاوه یا د خزو سره د جنسي تعامل دغه ډول وو تسمي من احبت باسمه چې څوک به چې خوښ شو هغه ته به دغه په نامه باندې به کف يلحق به ولدها ولا يستطيع ان يمتنع مما جاءها هغه به بیا ځان ورنه نشو منع کولای وهن البغايا او دوی به وای په خپل کورونو باندې بیا جنډې درول بیرغونه به درول یعنی زناخانو به جنډې لوهې الته معلومې وي نو په اخلاقی لحاظ باندې عرب دې مرحلې ته رارسېدلي وو د عبادت په لحاظ باندې دې مرحلې ته رارسېدلي وو چې په لار به روان وو په سفر کې چېرته به یې چې واړول د شپې څلور تیږې به یې راواخیستې درېیو نه به یې نغرې جوړ کړې یوې نه به یې خدای جوړ کړه نعوذ بالله د ښځې لپاره یې تعامل د ښځې سره یې تعامل یوازې جنسي تعامل و تر دې اخواته دی یو محترم انسان په حیث ورته نه کتل بلکې لونه به ژوندۍ ښخولې واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت قرآن کریم کې د بیان شوی دی او علاوه د دینه چې ژوندې به خخول خو کبه ژوندې پرې خو د لو بیا به خزه شو او یو خو بیا دا کونډه شو نو بیا به هغه داسې متا په حیث باندې په میراث کې اخیستل کېده مثلا یا به چې پلار مړ شو ورنه لور به پاتې و یو به وخت نه پاتې یا به څوخه پاتې وي یو څه به تنه میګي پاتې یو څه به سره وسپین زر پاتې یو دوه لورګانې پاتې د لورګانې بم په دې میراث کې حسابې دلې چا بیا یو شی اخیستل چا به بل شی اخیستل ښځې ته به میراث نه ورکول کېده د پلار بلکې دا په خپله میراث ګڼل کېده متاع ګڼل کېده مال ګڼل کېدله نو د جاهلیت دغه تصور د ښځې سره دغه وضعیت و د الوهیت په باره کې دا تصور و چې یا خو ځینو خلکو بیخي اله نه ګڼه اجعل الالهه اله یا خو به داسې و چې په ډیرو الهانو باندې به معتقد و اجعل الالهه اله واحد ان هذا لشيء عجاب دا وی ساجيبه کار وک ډیر خدایانو نه یو خدای جوړی راته د دې به تعجب کاوه چې یو خدای دی یو الله دی او ځینې خلکو خو بیا پکې داسې وو چې هغه بيخي د الحاد نظر درلود هغه ویل وما يهلكنا الا الدهر موږ خو بس خورو څکو بس دغسې دی زمانې سره را پیدا کیږو زمانه هم د ځان سره هلاکوي اله او حق او پښتنه او قیامت او آخرت او دا شیان نشته ده نو د دین علاوه په اجتماعي لحاظ باندې په عربو کې مصیبت دا و چې قوي خلکو به قوي کورنۍ به قوي کلو به په کمزورو باندې حمله وروړه هغه به غلامان کړ خزي به تنوین ذکر نارینه به غلامان کړ الکان به تن غلامان کړ مران به کړ او استفاده به تې کول او خرڅول به او ګناه به څه شي او ګناه به دا چې کمزوري دي ولی کمزوري ځان نه دفاع نشي کولای بس هغه به عزت په بازار کې خرڅېدل ځکه خو د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله حبشه ته لاړ او الته نجاشي ورنه پښتنه کوله چې بیا قریش چې هغه وفد درلګه چې د مهاجرین بیرته موږ ته راستانه ک هغه پښتنه ته وکړه د مهاجرینو نه چې تاسو تاسو څه دین ده څه کیفیت ده د خلک څه وایي تاسو په څه عقیده یاست یا نو بیا جعفر رضی الله عنه مشهوره خطبه د سیرت کې به ان شاء الله موږ تاسو بیا کله وایو خطبه تو جعفر په نامه باندې هغه ورته وایي چې موږ داسې یو قوم جاهلیت کې وسیدو وکان القوي من وکان القوي منا ياكل الضعيف زورور به کمزوري خوړل راکي په دې معنی چې غوښه به خوړلې معنی دا چې زورور کله به راپورته شو کمزورې کله به اعلان دي بس یوازینې ګناه به دا و چې دا کمزوري دي خلاص خزه به وینځ شو سړي به غلامان شو بچیان به غلامان مرایان شو بازار ته به عرضه کېدل نو د جاهلیت دغه ډول یو تصور و قبيله تر ټولو مقدسه ګڼل کېده محترمه ګڼل کېده او د قبيله د خپل قوم په هر حالت کې ننګ کېده انصر انصر اخاک ظالما او مظلوما ورور دې که ظالم وي او که مظلوم هر حالت کې به ته مرسته کوي په اسلام کې خو د دې مقولې دا تصور بدل شو هغه دا چې د مظلوم ننګ وکوه او ظالم لاس ونیسه چې ظلم ونه کوي خو په هغه وخت کې به دوی ار ار څوک چې دوی د خپل قوم سره به هغه به خامخه د مرستې مستحق وړ غنو او مقابل سره به کار څو مظلوم او هر څو په حق وو هغه به دوی واه ټکاو به ولې ځکه چې مخالفت به داس چا سره وو چې هغه د دوی خپل کېده نو قبيله الته ډیره محترمه ګڼل کېده او داسې یو عمومي دین یو عمومي اخلاق یو عمومي اعتقاد دا موجود نه و چې د عرب سره په یو خبره راټول کی او د دوی ترمنځ یو داسې نظام جوړ کی چې انساني معیارونه الته ورکه په خړ ډول باندې رعایت شي مجموعي حال دغه سه و خو دغه مجموعي حال په منځ منځ کې داسې هم و چې ځینې خلک د ابراهیم علیه صلات و السلام د دین نه چې څه آثار پاتې او په هغه باندې لګ لګ پاتې و هغه بزانته چا ورته ابراهیمیان ویلې یا بزانته ابراهیمیان ویلې یا به ځانته مختلف نور نمونه به ورته اخیستل او هغه لګ په فطرت باندې پاتې و د شرک الله سره به شرک نه کاوه او د بوتانو عبادت به نه کاوه ذبح به د الله په نامه باندې کوله خو دا خلک ډیر کم وو ډیر کم وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت د زمانه نه لږ مخکې موجود وو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت زیر به ورکول د راتګ چې دغه پیغمبر را روان ده او په مجموع کې شرک په مجموع کې ظلم په مجموع کې وحشت په مجموع کې ایډول اخلاقی به بندوباری دا شیان په عربو کې هم موجود وو یو نظام نه وو یو پوز نه وو یو قبیله نه وو یو داسې سیاسي جوړښت نه وو چې دوی د یو نظام لاندې راټول په دغه یو حالت کې چې د نړۍ باندې بیا یو نظر مونږ تاسو ورشو چې د ایران د هغه حالت وي د هند د هغه حالت وي 313 میلیونه بوتان د بکې معبودان وي د چین د هغه حالت وي د روم او د یونان د هغه حالت وي د بت پرستی او د تحریف شوی مسیحیت د يهودیت د هغه حالت وي د مسیحیت د هغه حالت وي د عربو د دا حالت دی نو ته وایې چې په نړۍ به د ظلم د وحشت د فساد د د د یو ډول انسان زورونې د دې یو سمبول ګرځېدلی وي دا د بیخي داسې یو یو د وحشت یو نمونه ګرځېدلی وي چې د ټولو جاهلیتونو هغه اوج ته د پکې خلک رسېدلی هر جاهلیت د کومه خپل اوج ته پکې رسیدلی په روم کې به وای داسې لوبي کې دي په یونان کې داسې لوبي به کې دي چې پاتشاهانو یا ملکانو یا مشرانو دوبه مریان ساتلی وو بیا به د مریان یو ورځ به دوی د اختر جوړ کړی یا د میلې د جشن ورځ به لو لو استادیومونه به جوړ کړی و چې الته په زرګونو خلک کې ناستل ورته بیا به د قطر قطر لکه دا څنګه چې نن د فوټبال او کرکټ او د سټډیمونه جوړ کړي د اروپאי نقشې دي په دې کې به دوی داسې ناس او قطر قطر یو د بل تر شا بیا به ارچا خپل هغه ته تور ورکړه پلاس به تور ورته ورکړه غلامان به ورته لندغر به کړه د به بیا د په تور وهل لکه دوه سپیان چې جنگي سره داسې به سره په تور باندې وهل او دوی به ټوټه ټوټه یو بل کول او دوی به خندل ورته کړه سهار به شرابونه به ورته ټنګول پیاله به ټنګول او بیا به چاغه د چا غلام به چو واه مړ به ک د نور به چکچک کړ ورته او به خندل ورته شرابونه به په سر واړول چې د ما غلام د تا غلام د ثمړ کړ بس بیا به دا غوخه مخه خپل خو ورځول یو جوړ به نور را به را خوشی کړ داسې د دې اروپایانو دغه وخت اخلاق او تمدن او عاطفه او د انسانيت یو د حیواناتو په ځای باندې به غلامان انسانان داسې جنگول توري وو دا به پلاس کې ورکړو ته میدان کې به را خوشی کړو نو په دغه ډول حالت کې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر په حیث باندې د آخري استاذ په حیث باندې راولېګ او اقبني قران را نازل ک او هغه په یوازې ځان باندې چې یوازې د الله توفیق یې ملګری و یوازې د الله توفیق یې ملګری د دې ټول دنیا مقابله شروع کړه او بیا په دې ټول دنیا کې اول په خپل وخت کې او دغه نور سره د امت په دې ټوله دنیا کې یو داسې تحول راوست د اسلام دین بیا انسانانو ته ورساوه خلکو کې اخلاق راغله بیا فتوحات راغله بیا نظام راغی بیا تشریع راغی بیا انسانان ټول یو ډول وګڼل شو د تور او د سپین چې یو واره د انسانانو د مخکنی حالت خو ورمعلوم وي ورته چې انسانیت په څه دغم تیارو کې وسېده څه ډول وحشتونو کې وسېده څه ډول خرافي عقایدو کې وسېده چې چیرې هم چیرته د حق هغه نه و پاتې نخه نور نه و پاتې په نړۍ کې د الهي دین څه آثار په روغ حالت کې چیرته نه و پاتې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږه چې راولېږه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تحول څنګه راوسته څنګه شروع کوله او کوم مراحل باندې تیر شو لزان نه څنګه شروع کوله ل خپل کورنۍ نه څنګه شروع کوله خپل قبيله نه څنګه شروع کوله خپل قوم نه څنګه شروع کوله نظام څنګه جوړ ک شریعت څنګه خلکو ته بیان ک